د څېړلو په درس کې موږ تورمې مادي تر رسیدلی وو لکه څنګه چې موږ تاسو شروع د دې درس داسې کړی چې دغه قانون اساسي چې د امریکانو د اشغال په وخت کې جوړ شوی دی د دې به یو شرعي څېړنه کوو ترڅو دا معلوم شي راته چې کدا قانون اسلامي وي نو ولې منونه او کدا قانون کفري وي نو بیا د کفر موارد او ځایونه کې کم دي په دې سلسله کې څو درسونه د موږ تاسو مخکې تیر شوی وو او یو دوه درې مقدمه هم موږ تاسو ویلې وی یو د افغانستان په اړه باندې و یو د اروپا په اړه باندې و او یو په اسلام کې د حاکمیت د نظریې په اړه باندې و په اسلام کې د حاکمیت نظریه دا کومه مرتبه لري دا بلا استحبابي شی دی او کدا داسې یو څه ده چې به د دین ایمان نه صحیح کی بیا غیتونه تاسو په خدمت کې موږ عرض کړی وو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما او نور ډیر هغه آیتونه چې مسلمانانو ته دې باندې امر کوي چې باید تحاکم الله ته وکړي او د الله قانون ته وکړي او فیصله د الله د شریعت په بنا باندې وکړي د الله د رسول د راوړي دین په اساس باندې وکړي او که څوک د شریعت قانوني بعد قانوني اړخ یې نه مني ایمان ور باندې نه لري تحکم ورته نه کوي قناعت ور باندې نشته ده هغه که ارڅ عمر نفلونه وکي منځونه وکي حجونه وکي کلمې وای هغه مسلمان نه پاتې کیږي ځکه چې الله فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دغه قوانين چې د غربيانو په اسلامي مملکتونو کې جوړ کړي دي مسلمانانو لپاره یا یې مسلمانان په دې باندې مجبور کړی دي چې دغه ډول اساسي قوانين د ځان لپاره جوړ کړي ځکه دغه اسلامي مملکتونه تقریبا ټول یې په یو وخت کې د یو نه یو غربي مملکت یا د یو نه یو کافر مملکت لخوا نه اشغال شوی په 13 پیړۍ کې او څه لا په دې وسنۍ پیړۍ کې نو بیا چې دغه مستعمرین یا د راغلي اروپایانو امریکایانو روسانو برتانویانو او د خلک چې دلته راغلي دي دلته یې څه موده پاچاهي کړې نظامونه چلوي بیا چې له دې ځای نه بیرته تللي دا د دې ځای وضعیت یې داسې سمبال کړی دی داسې تنظیم کړی دی داسې ترتیب کړی دی داسې قوانین او لوایح دلته ځای په ځای کړي دي چې په پیړیو پیړیو باندې د دې وطنونو د دې اسلامي مملکتونو نظامی وضعیت د دوی اقتصادي وضعیت د دوی تعلیمي وضعیت د دوی سیاسي وضعیت د دوی اجتماعي یا ټولنیز وضعیت د دوی فرهنګي وضعیت د دوی اخلاقی وضعیت په هغه ترتیب باندې او په هغه ډول او کیفیت باندې روان وي چې د دوی غواړي دوی به یوازې له لرې نه شاباس شاباس ورته کوي نګراني به کوي باقي مانده به دوی امغه قوانین چې غربیانو دلته نافذ کړي هغه به دوی نافذوي بلکې تر هغه به نور هم سختوي او بیا به وختا فوقتا د خلک ورځي او غرب ته به اطمینان ورکړي لکه د دوه ورځې مخکې چې اشرف غنی ورغلی و هلته امریکانو ته اطمینان ورکړ چې د تاسې وینې به دلته هدر نه ځي تاسو چې څونه قرباني ورکړي دغه موږ ستاینه کوو دغه تقدیر کوو تاسو موږ له تیارونه راوېستلو د تاسو پر تاسو د فوجیانو پر اتک باندې د موږ خزي آزاد شوي څونه د شرم خبره ده د موږ خزو ته ازادي راغله د تاسو د فوجیانو پر اتک باندې د موږ خزي آزاد شوي دوی به بیا ورځي او الته به وقتا فوقتا او خلق ته اطمینان ورکړي چې په دې تاسو کارونه چې دلته هم کړی ده دغه حاصل ده د منګ یو راپورته شوی او بیرته د تاسو په خدمت کې ولاړ تاسو موږ ته فرمایش راکوي د امریکا پخوانی جمهور رئیس کلنټن دغه د خاطراتو په سلسله کې یو دا خبر را نقل شوې ده چې تر اوسه پورې څونه چې د اسلامي نړۍ خل رهبران رئیس جمهوران او مشران صدر اعظمان راغلي امریکا ته او لما سره ملاقاتونه کړي دي یو هم تر اوسه پورې دا راته نه دی ویل چې امریکا دې دا وکړي دا دې ونه کوي بلکې هر یو دا راته ویل چې صاحب موږ څه وکړو تاسو مونږ ته څه وایي چې مونږ هغه څه وکړو چا ماته مشوره نه راکړي چا د ځان سره فرمایشات نه دی راوړي چا د ځان سره د مشورو راوړلو جرأت نه دی کړی دا جسارت نه دی کړی بلکې ټول دلته راغلي دي او وی دا ویل چې سم موږ څه وکړو تاسو موږ ته فرمایش وکړئ چې موږ هغه څه عملي کړو نو دغه قوانين دوی په افغانستان کې دی او که د اسلامي نړۍ په نورو مملکتونو کې دي په یو څو مهمو بنسټونو باندې درولې دي هغه سره پنځه مهم بنسټونه زیات د تاسو په خدمت نن عرض کوم د مختصر مقدمه په تور باندې ځکه دا شین ضروری دی ورسته بار بار تکرارېږي په دې موادو کې چې سړی ته معلومات وي چې په دغو قوانینو کې د تشابه سره ورتوالی او په اهدافو کې سره مشارکت دا ولې دا لکم درکه ده ولې د اسلامي نړۍ تقریبا ټول اساسي قوانین سره یو ډول دي ځکه کوم وضعیت چې دوی د اسلامي نړۍ د مملکتونو لپاره غواړي هغه د موږ اروپایانو لخوا یو تحمیلي وضعیت دی کېدای شي یو څه فرقونه وي لګ لګ په دې خاطر باندې چې د اسلامي نړۍ د مختلفو هیوادونو غ بیلابل وضعیتونه او حالات کې مد نظر نیولي باقی مانده عمده تکیه اساسي ستنې د دې قانون اساسي د اساسي قوانینو دا ټول سره شریک دي او سره یو ډول دي یو پنځه عمده ستنې دي بنسټونه دي بنیادونه دي چې په هغه باندې دوی د اساسي قوانین درولې دي اول د هغه نه دا ده چې دلته به حاکمیت دا به دی الله نه دا به دی ولسونه تاسو چې د اسلامي نړۍ څومره قواعد افغانستان دي د نور ملکونو دي کړي عربي ملکونو دي کړي افریقای اسلامي ملکونو چې هر چیرې دي په دې ټولو کې به تاسو ګورئ چې په هغه کې په یو نه یو ډول باندې یا په صراحت باندې پکې لیکل شوی دی دلته به حاکمیت په ولس پورې اړه لري سفرانټي یا حاکمیت یا سیادت یا علیا سلطه دا به د ولس حق وي دا به د الله حق نه وي یا به په صراحت باندې لیکلي او که په صراحت باندې نه لیکلي نو په پیچلو عباراتو به یې داسې د قانون اساسي تنظیم کړی وي چې نتیجه او حاصل اماغه راووځي چې دلته به د الله قانون نه عملي کیږي ولس چې کوم شی غواړي هغه به عملي کیږي ولس چې کوم شي ته رائے ورکړي هغه به عملي کیږي په استثناء د دې چې کولس اسلام ته رائے ورکول نو اسلام به نه عملي کیږي ګوري په نور ټولو مواردو کې د حاکمیت حق حاصل د ولس ته خو کولس اسلام وغوښته دا به ورسره نه منل کیږي بیا یې جنجال کاوه خامخا غوښته بیا د نو بمبارونه ژوندې وي تیارې دي ژوندې وي زندانونه دي ژوندې وي یادکړۍ دي ژوندې وي زنجیرونه دي ژوندې وي فشارونه دي ژوندې وي او مخیزې وژنې دي ژوندې وي بیا د ولس مشران د ولس مخور خلک د ولس لیکوالان ادیبان علما سیاسي او ټولنیز شور شخصیتونه هغه خلک چې د ولس ته یو خبره کولای شي یو څو کسان په ځام سره راجمع کولای شي د دغه خلکو ځای بیا زندان دی ولی ځکه تاسو ولی دا ولس په هغه لار روانوي چې غرب یې نه غواړي دا حاکمان خو دلته د غرب وکیلان دي دا خو د هغوی وکالت کوي دلته نو اول ټکی یا اول اول اول عمدستنه یا تر ټولو مهم بنسټ هغه ده چې په اسلامی ممالکو کې چې حکومتونه یې غرب جوړ کړي دي نظامونه یې غرب ورته جوړ کړي دي غرب تقویه کوي غرب تر شا ولاړ دی لارښوونه ورته غرب کوي مواقف ورته غرب تعینوي د ریزونه غرب ورته تعینوي دا به کوي دا به نه کوي په دې ټولو کې اول ټکی پکې دا دی چې دلته به حاکمیت دی الله نه وي دی الله نه پرته چې دی ارشي وو کغه دی ولس وو کغه دی و تنظیم وو کغه دی عنعنه او دی رواج او دی رسوم او دی ولسی ارزښتونه وو که هغه یو داسې پیوندي اسلام و چې یو برخه پکې کمونیزم یو برخه پکې لیبرالیزم یو برخه پکې دیموکراسي یو برخه پکې رسم او رواج او یو برخه پکې د طلاق او لعان او د رضا او د مسائل اسلامي یو پیوندي غوندي اسلام و دا ټول کېدل شي خدا چې هر څه دی په هغه ډول باندې روان وي چې الله په شریعت کې را نازل کړي او تر ټولو لوړه سلطه دی د الله سلطه وي د الله حکم دی په هیڅ صورت نشي ردېدلی دا پکې نشته د الله حاکمیت دی نه حاکمیت بدلته دی ولس اول ټکی دا دی دویم ټکی بیا په دغو قوانینو کې دا ده چې فیصله به که هغه سیاسي فیصله وي په انتخاباتو کې یا د نظام د حاکم نظام لپاره د مشرانو د ټاکلو که هغه نور ملي تصامیم وي یا د سولې او د جنگ خبره وي د چا سره یا د اقتصادي مسایلو او بدلونونو په اړه باندې تصمیم ګیری وي یا د تعلیمي نصاب په اړه باندې وي یا نور مهم مسایل وي چې د مسلمانو ولسونو په سرنوشت پورې اړه لري په هغه کې به وي فیصله د شریعت په بنیاد باندې نه کیږي بلکې د اکثریت د غوښتنې مطابق به کیږي اکثریت څه څه وایي دا د اکثریت فیصله به کله د ریفرندم په شکل کې وي کله به د انتخاب په شکل کې وي کله به د ولسی جرګې په شکل کې وي کله به د پارلمان په شکل کې وي کله به د سنا د مجلس په شکل کې وي کله به یو یو بل ډول یو سروي یو رايګيري یو چل به کوي ترڅو د خلکو د اکثریت رائے معلومه کی چې اکثریت څه غواړي فیصله به د اکثریت د خلکو په بنا باندې کی دا ګوري تاسو اوس د افغانستان په اوسنی وضعیت کې زموږ د مخکې چې د امریکا سره امنیتي تړون او ستراتیژیک تړون امنیتي تړون دا امضا کېده یعنی د افغانستان د خرڅولو وسیقه ورکول کېدل امریکایانو ته که څه هم دوی ورباندې امنیتي تړون او ستراتیژیک تړون دا نمونه کې خودل چا دا پښتنه ونه کوله چې دی الله کتاب په دې باره کې څه وایي الله خو مسلمانان د کافرانو سره دوستۍ نه منې کوي الله خو يهود او نصارا مسلمانان تر دښمنانو په حیث باندې معرفي کوي نور کفار ملحدین مشرکان کمونستان چې ارڅو دي دا د دښمنانو په حیث باندې مسلمانان ته معرفي کوي او مسلمانان د دې نه منې کوي چې لاغوي سره دوستي وکړي بلکې وعید ورته صادروي تهدید ورته صادروي ورته وایي چې کله تاسو نه څوک له دوی سره دوستي وکړي نو دا به د مغول ډلې نه وي حکم په دنیا کې د مغوی د ډلې او په آخرت کې باندې مغوی سره حشر کیږي دی ولا او د بران نظریه په قران کریم کې په احادیثو کې په پوره ټینګار باندې راغلی ده عمود الاسلام ده د اسلام د ملا تیر نه دی ولا او د برا نظریه د الله د الله په خاطر له چا سره دوستی کول د الله په خاطر له چا سره دښمنی کول ځکه د شرک او د اسلام او د کفر او د اسلام ترمنځ هغه د تعامل معیار همدغه نظریه ده چا دا پښتنه ونه کوله چې دغه امنیتي تړون چې امضا کیږي راځي وګورو چې اسلام څه وایي راځي وګورو قران څه وایي راځي وګورو احادیث څه وایي راځي وګورو د دې امت علما او اجماع په څه باندې کړی ده راځي وګورو د مذاهب او فقها رحمهم الله هغه په دې باره کې د اسلام د احکام خلاصه او نچوړ څنګه راوستلې ده د اسلام د احکام څنګه یو د بل سره توفیق کړي تطبیق کړي تنسیق کړي دي او بیا د اغونه یو متفق علیها نتیجه دای راوستل څنګه د څه شکل کې ده یا په بل عبارت د اسلام سیاسي فقه په دې باره کې څه وایي دې ته نه چا رجوع کوله نه چا اهتمام وکړ نه چا د چا پام ورواړو بلکې اله مشران راوغړي ولسی جرګه راوغړي بیا یو څو کټسری یو څو بیا قل احمقان یو څو بې سواده یو څو داسې خلک چې په دې لا نه پیږي چې په دې قانون کې د څه شي دا تړون د څه شي او بیا تړون د امضا تر وخته پورې چاته ورخودنه نشروي نه چې خلک په باندې خبر نشي کاغه څوک په باندې پیږي ترڅو هغه خلکو ته شرح نه کی خلک د دې په ضررونو باندې پوي نه کی تر اخره پټ ساتل نو به د جرګې په ورځ باندې سات دوه ساعت مخکې راوباسي او به خلک ته وایي چې تاسو نه ترای ورکه هغه په ځان باندې خبر نه او د 200 ډالر د پاره راغلی چې 200 ډالر ورکه ورته کارت مارت ورکه ورته ټلیفون ورکه پګړې جامې ورته ورکه دا شان د دنیا متاع یو اډوکی په خپل کې ورکوي ورته دې لپاره راغلي نو بیا په پټو سترګو باندې د ارسه همځه کی او نتیجه بیا دراو شوی اکثریت دا خبره تایید کړه د منګ د ولس اکثریت وای دا خبره تایید کړي چې د امریکا سره منګ امنیتي تړون منو او امضا کوي ورسره نو ګورې دلته تحاکم چاته وشو اکثریت ته وشو د الله دین ته خو نه شو شریعت ته خو نه شو د اسلام علما ته خو نه شو د اسلام سیاسي فقه ته خو نه شو د اسلام مصالح ته خو نه کتل شو بلکې دې ته ګوري چې د اکثریت یا اکثریت نه د دوی په خوخه باندې چې څنګه تنظیمي څه شي ته اکثریت وایي څنګه اقلیت په اکثریت باندې تبدیلي یو څنګه اکثریت نه اقلیت جوړي د دې هنر خو بیا دوی ته ورزي نو دویم ټکی پکې دا ده چې دا قوانین به د فیصلې به دا د شریعت مطابق نه کیږي د دلیل مطابق به نه کیږي قوت دلیل ته به پکې نه کتل کیږي بلکې د اکثریت رائے ته به کتل کیږي د خلکو شمیر ته به کتل کیږي که ډیر خلکو ویل چې دا صحیح ده نو بیا صحیح که ډیر خلکو ویل صحیح هغه نه صحیح نو دلته اکثریت ته د حاکمیت حق ورکړ شوی دی دا سال چې حاکم د الله دی حاکم حاکم حقيقي دا الله دی او الله خپل دین خو واضح بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین په واضح ټکو خلکو ته رسولای دی نو به د خلکو د حاکمیت لپاره دلته په دینی مسایلو کې په عقیدوي مسایلو کې د اسلام د اولیا مصالح د مسلمانانو د اولیا مصالح د پاللو او ساتلو په مسایلو کې موضوعاتو کې د حاکمیت حق ته خلق ته نه دی ورکړ شو البته د حاکمیت حق مسلمانانو ته ورکړ شوی دی خپل حدود دي منګه خو الله دې نه کوي داسې مو خدای سره نه یو چې د حکمیت دا موضوع به د انسانانو منتفي کول کې د خوارج غوندي لکه خوارج د صحابه رضی الله عنهم په خلاف دی وي شبهه دا و چې بس حکم خدای الله دا ته فلانی فلانی ته حکمیت حق ورکنو بنا انت سم نه نه د حاکمیت حق شریعت د دې پر خپل چوکاټ ټاکلې خپل مسائل ټاکلې دي باقی منده دا چې په هغه مسائلو کې چلته دي د عقیده سره مساس لري تړاو دي لري د دین سره د تړاو لري د مسلمانانو د سرنوشت سره د تړاو لري په دې کې اکثریت ته رجوع نه کیږي په دې کې دلیل ته رجوع کیږي په دې کې قران ته رجوع کیږي حدیث ته رجوع کیږي د امت اجماع ته رجوع کیږي د اسلام د علماو فهم ته چې د اسلام په اړه باندې لري دې ته رجوع کیږي د دلیل قوت ته رجوع کیږي دلته شمیر ته رجوع نه کیږي ته ولري چې چا سره سرونه زیات دي چا سره پخې زیات دي دویم ټکی پکې د اکثریت فیصله ده په دې ټولو قوانینو کې دریم ټکی ورکې دا دی چې د قوانینو د جوړولو حق د هر ډول قوانینو د جوړولو حق د د پارلمان وکیلانو ته باید پکې حاصل وي او د پارلمان وکیلان لکه دې قانون اساسي کې ورسته راشي د وکیلانو د باب کې د پارلمان وکیلان به له محاسبې نه هم خلاص وي څوک به محاسبه ور سره نشي کولای یعنی هغه حق چې الله ته حاصل دی چې الله الله سره به څوک حساب نشي کولای هغه حق چې الله ته حاصل دی چې الله سره به څوک محاسبه نشي کولای الله بل خلق سره حساب کوي له الله سره به څوک محاسبه نه کوي دغه قو... اساسي قوانینو وکیلانو ته د حق ورکړی چې دوی د خپل وکالت په دوران کې د هغو نظریاتو او طرحو او برنامو پروګرامونو لامل د عدلی تعقیب لاندې نشي نیول کېدلی چې دوی پارلمان ته وړاندې کوي د موافقې لپاره یا د رد لپاره چې پارلمان په باندې د رد یا د موافقې فیصله صادره کړي که دوی ارڅ وړاندې کړي حساب به ورسره نشي کېدلی دلته د پارلمان وکیلان هغه د پارلمان وکیلان دي هغه د سنا مجلس مسؤلین دي هغوی ته د حق ورکړ شوی دی چې هغوی د قوانینو وضع وکوي وضع د قوانینو دی وکوي د حل او د حرمت حق دی هغوی ته ورکړ شي یو څه د پکې حلال وګڼي یو څه د پکې حرام وګڼي وای ځکه د ما موکلین د سوای د ما د ولس خلق دا غواړي نو دلته د د قوانینو جوړولو مصدر وحی نه ده په دې قوانینو کې دا کوم اساسي قوانين چې اسلامي نړۍ کې نن سبا حاکم دي د قوانینو جوړولو مصدر وحی نه ده دلیل نه ده کتاب و سنت نه ده بلکې دلته د خلکو خپل عقول او خپل اهوا خپل خوخي او خپل مصالح دي هغه مصالح چې څو ورته وي د مغې په بنیاد باندې دوی قوانین جوړي او د دغه قوانینو جوړولو حق ورته ورکړي د دغه اساسي قوانين دا اساسي قوانين د وکیلانو ته حق ورکوي چې قوانين وضع کی وړاندې کی یو شی خو غني یو شی بد وګڼي او بیا په هغه باندې حکومت د حکومت نه دا وغواړي چې ته اوس دا تنفيذ کړه د انسانانو د ژوند د تنظیمولو د پاره دوی قوانین وضع کی البته د قوانینو په وضع کې دا یو خبره په ذهن کې ویل موږ تاسو چې یو د استنباط او د اجتهاد خبره دته د قوانینو وضع نه وایي د استنباط او د اجتهاد خبره په دې معنی باندې چې یو پیښه را پیښه شو د دغه پیښې په اړه باندې یو وضعیت موجود شو د دغه وضعیت په اړه باندې یو صریح حکم نشته دی ځکه چې دغه ډول یو پیښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یا دغه نور سه صحابه کرامو په زمانه کې د تابعین په زمانه کې نه و پیښه شوی چې هغه زمانه کې د حکم ورشوی وي وضعیت دی معلوم دی خو ورسته د زمانه کې تر دې هم ورسته نور زمانه کې یو څه پیښیږي نو د دغه پیښې یا د دغه پیښې د دغه وضعیت په اړه باندې یو موقف نیول چې دته وسره وای کنه روا وای خامخا به دلته یو څه کیږي خلک خو به چوپ نه پاتې کیږي خلک به یو څه وای دی باندې به حکم کوي یا وای چې دا کار روا ده یا به دا کار ناروا ده نو دغه د روا او د ناروا لپاره دلته بیا د افتراق نقطه لم دې ځای شروع کیږي چې وضعي قوانين او دغه اساسي قوانين وایي چې انسانان به خپل چې څنګه زړوي او خپل مصلحت چې څورته وایي هغه ډول به دوی وضع د قوانینو وضع کوي خو د استنباط او د اجتهاد خبره بیا ده چې د فقها او رایه بیا په دې کې دلته بیا نه چلیږي فقها د اسلام هغه بیا رجوع کوي د اسلام نصوص ته قران ته رجوع کوي حدیث ته رجوع کوي د صحابه او اعمال ته رجوع کوي د سلف د عهد یعنی د امت د اول عهد خلکو چې کومې فیصله کړي هغه ته رجوع کوي په هغه او قوانینو یا په د هغه وخت په احکامو کې د هغه په هغه دینی نصوصو کې د دغه وضعیت سره یو مشابهت یو د علت اشتراک یو داسې دلایل ورته پکې لټوي چې د هغه پرانا کې یو د دې مشکل لپاره حل پیدا کړي نو دلته رجوع او استناد بیا هم دی الله قانون دی الله قانون ته وشو دی الله کتاب ته وشو یا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته وشو یا دی هغه خلکو عملونو او کارونو ته وشو چې دی غوي اعمال او دی غوي عقاید هغه د موږ تاسو د پاره د معیار په حیث باندې په شریعت کې راغلي الله تعالی فرمایي د صحابه کرام رضی الله عنهم په حق کې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کچېره د خلک ایمان راوړي د تاسو غوندي ایمان اي صحابه نو بیا به دوی په هدایت باندې شي نو ګوري دلته صحابه د صحابه کرامو عمل د صحابه کرامو عقاید د صحابه کرامو اقوال د دوی تصرفات د دې یو معیار په حساب باندې مسلمانانو ته پیښ شوی دي چې ګوري دغه خلک د دې دي چې تاسو په دوی پسې سنت د دوی په سنت په روان شي د دوی په دې تګلارې کې تاسو لپاره هدایت او حق ته رسیدلو یو ذریعہ شته ده نو د استنباط خبره او د اجتهاد خبره دا یو بیل خبره ده دا رجوع الی الله ده دا رجوع الی الشریعت ده او د قوانینو د وضع کولو خبره دا یو بیل خبره ده دلته رجوع الى الله رجوع الى نصوص الدين ته نه کیږي بلکې دلته رجوع د خلکو خپل عقلونو د خلکو خپل خوخو د خلکو خپل مصالح ته کیږي دا دوه بیل بیل مسائل دي البته د سیکولر خلک دا کم چې غواړي مسلمانانو ته د وضعیت سرچپه کی او مسلمانان ته پیچلی پیچلی خبرې وکړي د شیان ورته وایي چې حق باطل سره ګډ وډ کی یو تلبیس ابلیس غونې وضعیت جوړ کی نو بیا کوشش کوي دوی عمدا قصدا چې د اجتهاد او استنباط موضوع او د وضع قوانین موضوع دا دواړه سره خلط ملت کو خلق ته وي چې ګور دا دا دواړه یو شی دي څلورمه نقطه پکې دا ده چې څومره قوانین چې په اسلامي نړۍ کې نن جوړیږي اساسي قوانین په دې ټولو کې باید په دې باندې تصریح موجود وي په دې باندې صراحت موجود وي چې د بین المللي قوانینو پیروي وکړو د بین المللي قوانینو د ملل متحد د قوانینو د ملګرو ملتو د قوانینو د امنیت د شورا یا نور هغه قوانین چې دوی بین المللي قوانین بولی کاغه تجارتي قوانین دي کاغه د بشر حقوق دي کاغه نور عدلي او قضایي قوانین دي کاغه عسکري قوانین دي کاغه صنعتي قوانین دي که هغه اخلاقی قوانین دي که هغه دین د ازادۍ په اړه باندې قوانین دي یا هر شی چې دي کم شي ته چې دوی بین المللي قوانین وایي د هغه منل به پکې لازمی وي په دې باندې به صراحت موجود وي چې دغه قوانین به منل کیږي په دې اساسي قوانینو کې د بین المللي قوانینو د منلو خبره دا پکې ضروری ده کم قانون اساسي چې بین المللي قوانين نه مانی دوی نه دی هغه چلیدلو ته اجازه ورکړي نه دی هغه سره تعامل کوي نه هغه ته رسمیت ورکړي نه هغه مني بلکې بین المللي قوانين به بلا چونو چرا بلا منازعه او مناقشه مني ځکه چې دوی هغه داسې مقدس کړي دي خپل ذهن کې چې انسانان باید دغه مناقشه وسره ونه کوي څوک دا حق نه لري چې اوس ملل متحد ته وایي چې دا پنځه جهات یا دا پنځه مملکت چې د امنیت په شورا کې دایمي غړي دي دا نور خلکو ته ولې عضویت نه ورکول کیږي دا دایمي غړي توب یا دوی ته چې د ویټو حق حاصل دی نه منلو حق کدا ټول دنیا ووایي چې دا کار دغه څه زمونږه خوخه ده یوازې امریکا وایي چې زه نه منم د دې ټوله دنیا خبره هیڅ شي یا یوازې فرانسه وایي زه نه منم د ټوله دنیا خبره هیڅ شي یا یوازې چین وایي چې زه نه منم د ټوله دنیا خبره هیڅ شي یوازې برتانیا وایي یا یوازې روسیه وایي د ټوله دنیا خبره هیڅ شي ځکه د ټول دنیا عقل د ټول دنیا فکر د ټول دنیا علم د ټول دنیا تدبیر د ټول دنیا تجربه د دې د ویټو د حق مقابل کې هیڅ شي دا د ویټو حق دی ته چا ورکړ نو د بین المللي قوانینو د منلو تصریح باید په دې اساسي قوانینو کې موجود وي او هر هغه مملکت هر هغه سیاسي جهت چې بین المللي قوانین نه مني هغه یا باید حذف شي د دوی په نسبت یا باید د فشارونو لاندې راوستل شي ګوري دا اوس چې د مجاهدینو نه مطالبه کیږي پرون نه وړم ورځ پرون نه وړم ورځ د امریکا جمهور رئیس اوباما خلکو ته خبره کوله به ویل چې طالبانو سره طالبان کولای شي سیاسي بهیر کې شریک شي خو څو شرطونه یاد یو دا چې وسلې بغورځي دویم دا چې د افغانستان قانون اساسي او نور قوانین به یې مني د افغانستان قانون اساسي او نور قوانين به یې مني دریم دا چې د غرب چې کوم فکری او فرهنګي او اخلاقی ارزښتونه دي کاغه د بشر حقوق دي کاغه د خزو ازادي ده کاغه د ته ورته نور مسایل دي دا به مني دا شین دی ومني او بل دا چې د مجاهدینو په دنیا کې نور مجاهدین دي دغه سره د خپل روابط قطع نو دا خو بیا بیرته د دوی دین منل شو فرهنګ هم د دوی منی قانون هم د دوی منی اساسي قوانین هم د دوی منی مصالح کېدل او غیر مصالح کېدل دا هم د دوی په خوخه باندې منی نو دا خو بیا بیرته یو مکمله تسلیمی شو نو دوی هیڅ یو جهاد په دې ټوله دنیا کې داسې نه مني چې هغه دې هغه قوانین له دوی سره نه مني چې دوی ورته څه شي وایي کوم ډول قوانين ورته وایي بین المللي قوانين د بین المللي قوانینو منل دا باید په دې اساسي قوانینو کې ضروری وي څوک چې بین المللي قوانين ورسره نه مني هغه اساسي قانون دویم نه مني هغه د ملل متحد کې د وضعیت حق نه ورکي هغه سره تعامل هم نه کیږي هغه د فشارونو لاندې راځي هغه وهل کیږي حکومت مړنګيږي زندانونو کې مچول کیږي دغه وینه ورته تویول روا ده دا ټول شي اول ځکه چې دوی بین المللي قوانین نه مني او اوس راځو دې چې دا بین المللي قوانین دي څه دا څه شي دي آیا دا د قران په اساس جوړ شوی ها تاسو نه پښتنه کوم بین المللي قوانین د قران په اساس جوړ شوی دي د احادیث پر اړه کې جوړ شوی دي د اسلام د علماو د مجتهدینو د اسلامي اجتهاد او استنباط پر اړه کې جوړ شوی خچ په دې کې نه جوړ شوی نو بیا خو دا کفر قوانین شو کفار جوړ کړي کنه کفار جوړ کړي کوم سمانان جوړ کړي کفار جوړ کړي تنفیذیه څوک کفار مصالح به کې د چا نغښتې دي د کفارو نو بیا خدا کفري قوانین دي خو د دې په خاطر باندې چې د کفري قوانین نه خلک یو ډول کرکه کوي نو بیا نور بدل کړه هغه ته څه شي نه پیښه ده بین المللي قوانین په بین المللي قوانینو کې یو خو د دوی هغه بالادستی په داس شکل کې نه ښکار خلک ته نفرت وکړي چې څوک دی چې دا خو امریکایي قوانین دي دا نه منو یو دا فرانسوي قوانین دي یو دا چینایي قوانین دي یو دا روسي قوانین دي یو دا برتانوي انګریزي قوانین دي ځکه که یو خاص ملک ته یو خاص قوم ته یو خاص دین ته منسوب کی بیا خلک ورنه کرکه کوي نفرت کوي دغه په منلو کې به خلک حساسیت کار کوي خو کې بین المللي قوانين کنه بیا په دې کې خو ظاهري کراهیت خو پاتې نشو بکې کنه نفرت خو بیا خلک نه کوي خلک وایي چې بین الملل یعنی د ملتونو ترمنځ په دې باندې یو توافق موجود دی منګ هم یو ملت نو بنان په دې کې ګوندې د منګه توافق هم راخستل شوی وي د منګه موافقه هم پکې د بین المللي قوانینو منل دا دا به ضروری او دا په دې اساسي قانون کې هم ځای ځای ځای ځای راغله ده نور قوانين بین المللي قوانين نور قوانين بین المللي قوانين دا شیان به کې هر چیر راغلي دي او اخرینی ټکی کې یا پنځم ټکی په دې کې د عمده ټکو کې دا ده چې د دین د ازادۍ موضوع به په هغه مفهوم باندې منلای کیږي په دې او اساسي قوانینو کې چې غرب یې غواړي ګوري په اسلام کې د دین د ازادۍ مفهوم یو ډول وضعیت لري تعبیر او تعریف لري او د غرب په نسبانه د دین د ازادۍ یا د دیني ازادۍ مفهوم یو بل معنا او بل مدلول لري په بل څه باندې دلالت کوي په اسلام کې د دینی ازادۍ معنا دا ده چې کڅوک اسلام مني و دې مني کڅوک اسلام نه مني په خپل دین باندې پاتې کیږي کافران دي يهودان دي هندوان دي عیسایان دي یا نور ارڅ ارڅ بلا چې دي دغه خلک دا خلک په خپل دین باندې پاتې کیږي په نور ادیانو باندې پاتې کیږي خو دوی اصلا مسلمانان نه دي اصلي کفار دي داسې نسل در نسل را روان دي نو په اسلام کې دا نشته د چې دا خلک په زور باندې مسلمان کړی شي بلکې دوی ته په خپل دین باندې پاتې کېدلو اجازه ورکړي ها خو سیاسی حاکمیت او سیاسی نظام او بالادستی به په کم اسلامی مملکت کې اسلامی خاور کې چې دوی وسیږي دلته به مسلمانانو مني سیاسی نظام به مسلمانانو مني هغه نظام باندې چې د خلک راټولي هغه نظام باندې چې د خلکو فلاح او سعادت او خیر پکې راځي امنیت پکې راځي او استقرار پکې راځي د دې په خلاف به څه بغاوت نه کوي د دې په خلاف څه جدوجهد به نه کوي دا به د مسلمانانو باقي په خپل دین باندې پاتې کیږي يهودي دي يهودي هندو دي هندوي سک دي سکوي په دې باندې اسلام څوک نه مکلف کوي چې خامخا د ته مسلمان شي دا د اسلام تعبیر دی د لا اکراه فی الدین معنا علما ورکړي ده خو د غرب په نسبت بیا د دین د ازادۍ معنا دا ده چې هر چاته دی په هر ځای کې یعنی اسلامي مملکتونو کې دا حق ورکړی شي چې هم د الت نور خلق خپل دین ته راوبولي هم د خپل په غ دین باندې پاتې شي هم د نور خلق خپل دین ته راوبولي هم د الت د خپل دین خبراوي وکړي په ټولو وسایلو باندې لکه چې د بشر د حقوقو د نړیوال د نړیوال میثاق په 13مه ماده کې د زه ان شاء الله د درس په جریان کې تاسو ته د تفصیل باندې وایم هغه موضوع درته د دوی له کتاب نه درته راخلم او درته وایم غرب وایي چې مسلمان ته دا حق ورکړی شي چې د هندو کېږي د يهودي کېږي د عیسائی کېږي د په یو بل دین باندې کېږي څوک د حساب ور سره نه کوي ځکه چې د دین ازادي د یو چا شخصي حق دی په غرب کې د دین انتخاب د داسې حیثیت لري لکه د جامع انتخاب یا د جامع د رنگ انتخاب په سهار کې د یو چا سپینې جامې خوښې دي مازیګر کې بیا تورې خوښې دي سبا ته بیا شنې خوښې دي غرمې ته بیا کورته پتلون خوښ ده مازیګر ته بیا یو بل ډول جامه خوښه ده د دې د بدلولو را بدلولو څه قید وبند نشته ده همدغه ډول دوی په دین باندې څه قید وبند نه مني سهار د سړی مسلمانې غرمه د يهودي شي بیګا د هندو شي سبا ته نصراني شي مازیګر ته بودایي شي سبا ته بیا کمونیست شي ملحد شي هیڅ شي نه مني نو کدا پورز کې لسل خپل دین بدلی څوک دی حساب سره نه کوي په غرب کې یا د غرب له نظر د دینی ازادۍ مفهوم دغه شی دی هر څوک د دین په دین باندې د پاتې کېدلو حق نه د دین د انتخاب حق بلري په اسلام کې په دین باندې د پاتې کېدلو حق دی په اسلام کې کفارو ته دا حق شته چې هغه د خپل دین باندې پاتې شي خو مسلمان ته دا حق نشته دا چې مرتد دي شي ځکه کله چې مسلمان مرتد کیږي ل دین نه اوړي نو دی په حقیقت کې په دا خپل پخوانی دین باندې چې اسلام د په باندې د بطلان حکم کوي چې دا باطل ځکه ځته نه وته که باطل نه ده نو دی وځي ته نه ولې راځي اصلي کنه مرتد سره چې حساب کیږي او په دې بنا باندې چې کته د افغاني دین باطل نه بولې نو ته نه وځي ولې خو حق دین د کې پاتې شو دا چې ته تناوزي خو ته دا باطل بولې تر د بل غره دین ته انتخابوي یا بل دین ور باندې غره بولې نو دته سزا ځکه ورکولای کیږي چې د یو حق دین باطل بولي او نور خلک په فتنه کې اچوي د نور خلکو اعتماد متزلزل کوي په دې دین باندې دی په الله باندې دی الله په پیغمبر باندې تهمت عملی تهمت ور باندې پوری کوي چې دا دین سم نه دی دا دین غلط دی دا دین پیغمبر غلط بیان کړي دا پیغمبر غلط دی دا وحی غلط ده دا اساس غلط ده احکام غلط دي نو دی په دا ټوله د حق په سلسله باندې د ابطال حکم کوي په اسلام کې کافر ته د حق شته چې په دین باندې پاتې شي خپل دین باندې خو په غرب کې یا د غرب په اوسنۍ فلسفه او سیاسي نظریه کې هغه بیا دا ده هغه وایي چې هر سړی د دین د نوې نوې انتخاب حق لري که په ورځ کې لزل دین بدلی هم د چا کار ور سره نشته که یو دین هم نه مانی هم د چا کار ور سره نشته نو په سیاسي او په اساسي قوانینو کې نن سبا چې د دینی ازادۍ کم عبارتونه یا کم مفاهیم راغلي دي هغه په دې معنی باندې دي چې غرب یې څنګه تعبیرې دینی ازادي یا دینی ازادي چې راغلي هغه د اسلامي تعبیر مطابق نه ده بلکې د غربي تعبیر مطابق د دې فائدہ غربیانو ته څه شي د دې فائدہ غربیانو ته دا چې کله دوی په اساسي قوانینو کې د عبارتونه یا داسې ماده راولي چې دلته د دین ازادي خلکو ته تضمین شوی ده نو به چې ارڅوک دلته راځي که عیسایان راځي کلیسا جوړي هم قانوني اجازه ورته حاصلې که يهودان راځي دلته خپل کنيسه ته معبد جوړي هم خپل یو قانوني اجازه ورته حاصلې که هندوان راځي جوړي یا یو بل څوک راځي یو یا داسې یو څوک لزان نه یو نوې دین جوړي بودایان راځي دلته جوړي نو بیا بدلته ورته قانوني اجازه حاصلې ولی وي په قانون اساسي کې راغلي دي نو دغه پنځه شیان یا دغه پنځه عمده ټکي دي چې دا باید په اساسي قوانینو کې په یو نه یو بڼه په یو نه یو شکل باندې موجود وي کله چې افغانستان ته امریکایان راغله افغانستان اشغال ک دوی غوښتل چې دغه ډول وضعیت د افغانستان په د اساسي قانون کې هم راولي همدغه مواد همدغه مفاهیم په مختلفو عبارتونو مختلف شکلونو باندې ته خوندي کی نو بیا امریکایانو یو کمیټه د دې لپاره وټاکله په امریکا کې هغه باید د افغانستان د دې اوسنی اساسي قانون لپاره اساسي خطوط مهم مهم نقطې دا ورته تعین کی تشخیص کی او دا معلومه کی چې دلته دی په دغه اساسي قانون کې د اسلام وضعیت څه شی وي او څونه صلاحیت لري او د نورو قوانینو دی صلاحیت او وضعیت څه شی وي پکې یا په دې معنی باندې چې دیموکراسي دی دیموکراسي او اسلام ته څنګه سره پیوند ورکړی شي نو بیا یو لسکسیزه ډله جوړه کړه په دغه لسکسیزه ډله کې دوی په دې باندې کار وکاوه چې دیموکراسي او اسلام د افغانستان په دې وسنی اساسي قانون کې څنګه سره ځای کی یو څېړنه ور باندې وکړه ډیر موده کار ور باندې وکړ د کار په نتیجه کې به دوی یو څېړنه راوېستله د ایران کارپوریشن تحقیقاتي مرکز د باندې کار وکړ هغه به راوېستله په دې نامه باندې و چې دیموکراسي اند اسلام اند د نیو کانسټیټیوشن اف افغانستان دیموکراسي او اسلام د افغانستان په نوي اساسي قانون کې دغه لس کسان څوک و په دې کې البته دا یو دا خبره دوی له خلکو نه افغانانو نه پټه ساتلې دوی وای دا قانون اساسي خپل افغانانو جوړ کړی دا فلاني جوړ کړی فلاني جوړ کړی د قانون اساسي د د جوړولو کمیټه و دا اسی د خلکو د تیرستلو په خاطر باندې یو یو بهانه و په حقیقت کې دا د امریکا له خوا یو تحمیل شوی تپل شوی قانون قانون او د دې هغه اساسي خطوط هغه مخکې له مخکې امریکایانو ټاکلی و دغه لسکسیزه کمیټه په دې کې دوه پکې هغه خلک و چې اصلي امریکایان نه دي یو پکې کویټي ول اصل امریکایي دی په نامه دی خالد محمد ابو الفضل دی د علم الاجتماع استاد دی د کالیفورنیا په پوهنتون کې دویم ورکه د سید ارجمند په نامه باندې یو ایرانی ول اصل امریکایي دی چې هغه هم د علم الاجتماع یا د ټولنیزو علومو استاد دی د امریکا د نیویارک په سټیټ یونیورسيټي کې استاد دی او دا نور بیا د اته کسان چې دي دا بیا پکې اصلي کافران دي چې په هغه جمله کې یو پکې چیریل بنارد ده د چیریل بنارد د بیا د افغاني ول اصله امریکایي زلین خلیلزاد خزه ده چې د دین په لحاظ باندې يهودي ده او نورې د لبنان په امریکایي پوهنتون کې درس ویلی په کوم پوهنتون کې چې خپل خلیلزاد درس ویلی په کوم پوهنتون کې چې په خپل اشرف غنی درس ویلی په کوم پوهنتون کې چې په خپل د اشرف غنی خزه رولا کې درس ویلی په امدغه پوهنتون کې د خلیلزاد خزه هم درس ویلی يهودي ده او بیا د اسلام په اړه باندې هم مطالعه کړې د اسلام د تاریخ په اړه هم مطالعه کړې ده او اوس د اسلامي نړۍ او بیا په خاص ډول باندې د عربي نړۍ د ځوانانو د تنظیمولو او د ځوانانو ته د دیموکراسي د فکر د ورکولو د یوې موسسې مسؤله ده چې رالبنارد ده څلورم کس په دې کې د ناتن براون په نامه باندې څوک د سیاسي علومو استاد دی د جورج واشنگټن د پوهنتون پنځم بیا پکې د جیرال ګرین په نامه باندې یو امریکایي دی چې هغه دغه د ایران کارپوریشن د مؤسسې د نړیوالو پروګرامونو مدیر دی شپږم کس بیا پکې دی نینا هاشیجیان په نامه باندې یو خزه ده چې هغه بیا دغه د ایران کارپوریشن د تحقیقاتي موسسې د څانګې چې د آسیا او د بحر الکاهل د هوادونو لپاره د دغه مدیره ده مشره ده وم کس بیا پکې د ډونالد هوورډز په نامه باندې یو استاد چې هغه هم د سیاسي علومو او د قانون استاد دی د ډک یونیورسيټي پوهنتون کې اتم کس بیا پکې د مایکل ریچ په نامه باندې د دغه رن کارپوریشن د تحقیقاتي موسسې تنفیذي مدیر دی نائب مدیر دی او نه هم کس بیا پکې د بیرول یسلا د په نامه باندې یو استاد ده هغه هم د سیاسي علومو استاد ده د پورتلند سټیټ یونیورسيټي په پوهنتون کې او لسم کس بیا پکې د بارنت روبن په نامه باندې یو مشهور امریکایي چې هم ژورنالیست دی هم محقق دی هم هم مشاور دی هم مستشرق دی د اسلامي نړۍ او د اسلام د دین په اړه باندې او د اسلام اسلامي هوادونو د سیاسي وضعیتونو په اړه متخصص سړی دی هغه د بارنت روبن چې دی د نیویارک په پانتون کې هم استاد دی په مختلفو وختونو کې د امریکا د مختلفو ادارو لپاره د مشاور په حیث باندې کار کړی او په افغانستان کې د افغان په افغانستان کې چې کوم امریکایي فوجیان دي د دې لپاره هم د مشاور په حیث باندې کار کړی دی نو دغه دغه خلکو دغه د افغانستان د اساسي قانون هغه اساسي خطوط جوړ کړل او بیا یې دلته صادر کړل هغه بیا افغانانو ته د قانون په حیث باندې معرفي او د افغانانو سیاسي اجتماعي عسکري اخلاقي حقوقي عدلي اقتصادي صنعتي دا ژوند دی ورباندې تنظیم کړي اصل کې دوی ولې کوشش کوي چې د ولسونو ته قوانین جوړ کړي ځکه د قوانین دوی ځکه جوړوي چې کله دوی قوانین جوړ کړي د دې مثال به داسې لکه قالب چې جوړ کړي په دې قالب کې چې ته بیا هر شی ورواچې په هغه شکل به راوځي دا چې ته غواړي او که په هغه شکل چې قالب یې غواړي چې قالب یې غواړي ګوري که تاسو کوم نور اس نه وي نو د خښتو قالب خو بم لیدلې وي د خښتو قالب بم لیدلې وي که ته خټه د خښتو قالب ته که مربع ورواچوي که مثلث ورواچوي که مستدیر ورواچوي که هر شکل ورواچوي خدا به روباسي په هغه شکل چې قالب یې غواړي کته په دې باندې پسیر آیت کرسی هم ولیکې او چې کله قالب واړی په دې کې آیت کرسی بیرته چاپ شوی راغلی که هغه نخه یا هغه حرف چې الته په قالب کې لمخ نه لګیدل دی غي چاپ بور کې راغلی د قالب کې چې کوم نخه لګیدل دی غي چاپ بور کې راغلی اته آیت کرسی به ورانه کړی د تا کلمه به ورانه کړی دوی د قوانین ځکه جوړوي چې یو واري د دې ولسونو د دې محکوم ولسونو د ژوند لپاره خانه جوړ کی حدود ورته وټاکي د روا ناروا دی وکوا مکوا ستا حق ده از ما حق ده دا به کوي دا به نه کوي نو دا قوانين یو مخکې مخکې نه وټ چې وټه کې دا ولس بیا من حاصل مجموع ټول په دې قوانینو کې ورواچي په دې خانه کې خانو کې د قالب ورواچي هغه د قانون اساسي د دې په منلو باندې مکلف دي چې مکلف کې نور خلک بیا مکلف دي مجبور دي چې په خپل هم ځان عیار کې دي قانون اساسي سره هم خپل ژوند عیار کې هم خپل تجارت عیار کې هم خپل اخلاق عیار کې هم خپل تدین امغه سي عیار کې هم خپل سیاسي اجتماعي کړوړې امغه سي عیار کې هم د افراد سره تعامل امغه سي عیار کې هم د حکومت سره تعامل امغه سي عیار کې هم د ولس او د نور ولسونو سره تعامل امغه سي عیار کې چې قانون اساسي ورته وایي یا نور قوانین ورته وایي نو ځکه دوی د قوانینو باندې ډیر ترکیز کوي هر ملک ته هر هیواد ته چې دوی لاړ شي او لکه قوانین ورته بدلوي او بیا که دوی ته نه لاړ هم شي نو د قوانین ور باندې داسې تحمیلوي چې د دې نه په هیڅ صورت نه وځي که هر شی پکې بدلوي دا پنځه شیان به پکې نشي بدلولی چې دا ما مخکې تاسو په خدمت کې تفصیل باندې عرض کړم دا شیان به نه شي بدلولی بین المللي قوانین دا به پکې منی او هغه نور شیان چې مې ورسره په ذهن کې ملګري ذکر کړل نو اوس به راشو بیرته پنځمې مادې ته زه د دې موادو په منځ منځ کې یا د درسونو په شروع کې د دغه ډول وضعیت د شرح کولو لپاره ضرورت ځکه احساسوم چې دغه ډول مفاهیم او دغه ډول شرح دغه ډول وضاحتونه دا نه د موږ د مکتبونو په کتابونو کې شته نه د پوهنتونونو په کتابونو کې شته او متاسفانه چې نه د موږ د مدرسو په کتابونو کې شته نه دغه ډول خبرې د موږ د محراب نه کیږي نه د موږ د منبر نه کیږي نه د موږ د خانقاه نه کیږي نه د منګه د مولا او د استاد نه کیږي حکومتونو هم دغه ډول مفاهیم را نه پټ کړی دي ځکه پردي تپل شوی او د موږ په خپل دینی نصابونو او په دینی مراجعو کې هم د خبرو ته انعکاس نه ورکول کیږي ولسونه او ځوانان دا ور باندې نه پوي هول کیږي علتونه چې ارڅ دي خو نتیجه یې دا راوځي چې هر کافر دلته راشي خپل یو بندل قوانین د ځان سره راوړي منګه لا خبر نه په باندې جاغي به څو میاشتې کې د موږ ټول ژوند په غیبه تنظیم کړی او بیا هر چا سره بیل بیل محاکمه کوي یو څوک راپورته کیږي د خپل وطن نه به دفاع کوي خپل دین نه به دفاع کوي خپل ناموس نه به دفاع کوي خپل ازادي بغواړي د به بیا شل کاله زندان حکم په صدر کړی ول د تروریزم د قانون مطابق کتابونه د خسر راخته لیدل د تروریزم د قانون مطابق دا زندانونه چې ول ځوانانو نه ډک دي دا د قران او حدیث په بنا باندې محاکمه شوی دی ولته زندانونو کې پراته دي کله د تروریزم د قانون مطابق دغه قوانینو چې د تروریزم د مهارولو په خاطر جوړ کړي دي چې دوی جهاد ته تروریزم وایي د جهاد د مهارولو په خاطر جوړ کړي دي نو دا قوانین د دوی لپاره ډیر ضروری دي قوانین د دې لپاره دونه ضروری دي چې تر میزایلو هم ډیر ورته ضروری دي دونه ضروری دي ورته چې تر لوی لوی اوانونو تر لوی لوی مرمیو تر لوی لوی توپونو بمبارونو هم د دې لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې په قان په بم باندې به یو کورنۍ تباہ کی په میزایل باندې به یو کس وولي خو په قوانینو باندې یو ور ټول ولس يرغمال کی هیڅ څوک بیت نه ځان نشي خوځول یا به دا وطن پرې دی یا به دا قوانین مني دا څه ده کنه نو ځکه دوی بیا د دغه قوانینو د خبرولو لپاره او په خلکو باندې د عملی کولو لپاره په زرګونو پولیس په زر فوزیان په زرګونو ملیشي په زرګونو استخبارات په زرګونو قاضیان په زرګونو څارنوالان په زرګونو عدلی او قضایی کارکونکي دا بیا ټول موظف کی د دولت د قوانینو محافظت کوي دولت د قوانینو ساتنه کوي نو بیا انګريز قرار په خپل کور کې ناسي په خپل کمپیوټر باندې ګوتې وهي قوانين جوړي په ایمیل باندې ورته رالي یا مستقیما په سټلایټ او ټلیفون باندې ته وای دلته پوره میلیونونه میلیونونه انسانان یو پوره ولس بلکې ولسونه يرغمال دي موږ قانون قوانين اتکړې کې بند وتل نه شي تنه یا به وطن پرې دي چې وطن پرې دي په بل وطن کې به تر دې بد قوانين چې بیا هغه پرې دي هغه په دریم کې به تر هغه هم بد قوانين نو بل چاره نشته ده یا به تسلیمیږي د ارڅ ته یا به د ارڅ په خلاف باندې راپورته کی مقاومت لار بخپلې متوجه سي دي نو د قوانینو د وسله د قوانینو د فشار د قوانینو د اسلوب او طریقه چې دوی د ولسونو د رغمل کولو لپاره په لار اچولې دا تر پوزونو تر تانګونو تر بمونو تر زندانونو تر ارڅ ډیره خطرناکه ده او د دې لپاره چې بیا د دغه قوانين بیا دوی په نصابونو کې شامل کړي دي کتابونو کې شامل کړي دي د دې لپاره بیا فاکولټي جوړ کړي دي پوهنتونونو په چوکاټ کې او بیا داسې ښه نمونه په باندې کې چې لری نه سړی خو ورته وب پری دي وای د حقوق فاکولټه وایم پښتنه ته کوي چې کومه فاکولټه د حقوق فاکولټه کې یو ورځ یو یو محصل و پوښتنه مې ته وکړه مالې ته د مجلس په دې مجلس کې د هر چا نه پوښتنه کوله ته کومه فاکولته کې ته کومه فاکولته کې زه کوشش کوم په خپل درس کې خپل مخاطبین و رو پیژنم تر څو د هغوی د سویې مطابق خبره وکم که زه د هغوی د سویې مطابق یم نو خبره ورسره وکم که نه یم نو بیا د شیخ فرید په مذهب شمه د شیخ فرید د پټه خوله بهتري ده نو د مخاطبینو د پیژندلو په سلسله کې مې هر چا نه پوښتنه کوله محصلینو ته کومه فاکولته کې ته کومه فاکولته کې نو بیا ویل زه د حقوقو په فاکولته کې یم مولفا ته د طاغوت په فاکولته کې دی داسې شروع کې ورخطا غوند شو په غوسه شو مې د طاغوت فاکولته څنګه نو ما ویل خو ګوره قران کریم دغه فاکولته ته دغه ډول وضعیت ته د طاغوت وضعیت ویل دی قران کریم کې الله تعالی هغه چاته طاغوت ویل دی چې هغه د خلکو ترمنځ فیصله کوي په هغه قوانینو چې الله نه دي نازل کړي نو هغه ته طاغوت ویل شوی ده ځکه هغه فیصله کولې دي خلکو ترمن بغیر ما انزل الله دی الله دی قانون پرته په بل څه باندې نو بیا مرته ویل ښه ته چې دا قوانین وایې په دې حقوق فاکولټه کې تاسو وایې څه وایي قوانین پکې وایو مبادی دي قوانینو پکې وایو حقوق پکې وایو ډول ډول حقوق پکې وایو مدني حقوق پکې وایو سیاسي حقوق پکې وایو نو هم ول ګوري کم شي د کم هر هغه شي چې دغه په بنیاد باندې د خلکو ترمنځ فیصله کیږي او هغه د الله د قانون نه پرته بل شي وي هغه ته شریعت کې طاغوت ویل کیږي نو بیا د مونږ نه چې هوزه د طاغوت په فاکولته کې نو ګوري د طاغوت فاکولته به خو دوی به نوم په باندې د حقوق فاکولته کې او بیا تر ټولو زیات ارزښت به هم همدغه فاکولته ته ورکول کی ځکه د دې فاکولته خلک چې دي دا به د خلکو په ژوند د خلکو په مرګ د خلکو په وینو د خلکو په اموالو د خلکو په شخصیتونو او په وضعیتونو باندې د فیصلې حق لري چاته به حق وي چاته باطل وي څوک به تړي څوک به شړي څوک به نازوي څوک به ذلیلوي څوک به د څرنوال په شکل کې وي څوک به د قاضي په شکل کې وي څوک به د سترې محکمې د رئیس شکل کې وي څوک به د یو بل عدلي قضایي کارکونکي په شکل کې وي څوک بیا د ولسوال په شکل کې وي څوک به د والی په شکل کې وي دا ټولنه خو به هم دې تنظیموي که ښه ته به ښه دوی وایي بد ته به بد دوی وایي معیارونه به دوی ورته ټاکي او تنخوا بیا هم د دوی تر نورو زیاته ده رشوتونه هم دوی ښه په اسانه اخیستلی شي ځکه ټول قضایا به راجع کېږي چا ته همدوی ته دوی ته راځي کیږي یا د والی په حساب باندې یا د ولسوال په حساب باندې یا د قاضي په حساب باندې یا د څارنوال په حساب باندې یا د مستدق په حساب باندې یا د یو چا په حساب باندې چې د ولس په امور کې د فیصلې است صلاحیت ورته ورکړ شوی دی نو بیا خلک محتاج دي دوی په اړه طریقه باندې چې دوی د شر نه بیا ځان خلاصي نو د پیسو سیلاب هم ور باندې ورسپوري نو په حقیقت کې دا د طاغوت فاکولته ده او په مقابل کې چې کوم شي ته بیا د شریعت فاکولته وای هغه هم د شریعت فاکولته نه وي هغه د شریعت فاکولته وي شریعت ځکه الته یو قانون ورسره ملګری کړی کنه و څه شوی و شریعه ان لا وایم شریعه ان لا شریعت او قانون ته هم شریعت وای چې د الله لخوا نازل شوی او هم قانون وای چې بشر جوړ کړ بیا تطبیقوي کم یو په دې دواړو کې که د الله تطبیقوي نو د بشر د ویل نه د فائدې څه شو دا بیا وای ودی او کدا د بشر خامخا تطبیقوي نو بیا د الله قانون د دې د ویل بیا څه فائدې شو نو هغه د شریعت نه بیا هم د شریعت فاکولته جوړه کړي شریات پکې وایي د دې شریاتو نه چې څونه فرق دي ګورې دغه امریکایانو د پمدي حکومت کې څو ورته ریاستونه چلایي څو ورته وزارتونه چلایي څو ورته څارنوالان دي څو ورته قاضیان دي په مجاهدینو باندې په مسلمانانو باندې دا حکم امدوی کوي کنه د امدوی له لاسه د خلک محکوم دي ول ځکه دا د شریات فارغان دي کنه د الله د شریعت په اساس خو د فیصله نه کوي د شریعت د فارغ شوی نو راځي دغه یو ماده به هم وایو چې وخت ډیر نه وخت نشته نو ځکه مې تاسو خدمت کې د عرض کړه چې زه د دغه ډول مقدمو د بیانولو یا د دغه ډول وضعیتونو د واضح کولو او د ساده کولو د راسپړلو لپاره ضرورت احساسوم چې د موږ په ټولنه کې ترڅو دغه مفاهیم عام شوي نه او د خلکو یو یو توجه ورته نه راړول شوی د با سواد او با علم او با درایت قشر توجه ورته نه راړول شي تر هغه پورې بدلون نه راځي تر هغه پورې بیا هم خلک هم دې باندې قانې وي ځکه قوانين دي پروا نه کوي خیر ده دا ورته د کفر او د اسلام خبره نه ښکاري بلکې دا ورته یو عادي خبره ښکاري نو راځي پنځمه ماده ته په پنځمه ماده کې وایي د دې اساسي قانون او نور قوانینو د حکمونو تطبیق له استقلال ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع او د هیواد د امنیت او دفاعي قابلیت تأمین د دولت له اساسي وظایفو څخه دی ما تاسو مخې ویلی وکنه چې د حق او باطل سره ګډ وډ کی سره کم چې د باطل ټکی دی هغه هم کم چې د کفر ټکی دی هغه هم په داسې یو سیاق او سباق کې راولي د نورو مفاهیم ترمنځ راولي نور مفاهیم ترڅنګ داسې ذکر کی چې خلکو نه دیغه خطورت هیر شي چې دن وسونه خطرناک خبره ده کړي ګوره دی وای د دې اساسي قانون د دولت له وظایف څخه دی په دې اساسي قانون کې په دې اساسي قانون کې دای په مقدمه کې ویلي کې نه دی ویلي چې د د دیموکراسي په بنسټ باندې جوړیږي ها نو دا دولت بدلته دیموکراسي عملي کوي که اسلام عملي کوي دیموکراسي په عمل دی اساسي قانون دلته مخکې ویلي په مقدمه کې کنه دی ویلي چې حاکمیت بدلته دی ولس وي ها او په هغه پنځو بناګانو کې مخکې په هغه پنځو بنسټونو کې موږ مخکې یاد کړ په هغه کې هم یو دا و چې حاکمیت به د چاوي دی ولس به وي او د قانون اساسي هم په مقدمه کې دلته تصریح په دې باندې کړی د کنه چې ملي حاکمیت د ولس حق دی ملي حاکمیت د ولس حق دی او دلته به د ملي حاکمیت د پاره ملت به حاکم کی الله دین به د الله دین به حاکم نه شریعت به دلته حاکم نه او دا دا به هم په دې معنی نه چې د موږ ولس مسلمان دی نو اسلام به حاکم وي نو اسلام غواړي نه بلکې په هغه د هغه اروپאי مفهوم مطابق چې ما تاسو ته مخکې ویلي وکنه په اوږده مقدمه کې د اروپا په اړه باندې شو چې هلته خلک په دین باندې څونه بدګمان شو نو بیا هم له پادشاه ځان خلاص کړ هم له کلیسا ځان خلاص کړ او ویل چې حاکمیت په تر دې ورسته نه د بادشاه په لاس کې نه د کلیسا په لاس کې د چا په لاس کې وي د ولس په لاس کې وي د دې اساسي قانون او نورو قوانینو دا د نورو ټکی خامخا ور سره ذکر کوي دغه کومه چېړنه چې ما تاسو ته دغه یادونه وکوله هغه د دیموکراسي ان اسلام ان د نیو کنسټیټیوشن اف افغانستان دیموکراسي او اسلام د افغانستان په نوي اساسي قانون کې په هغه کې په دې خبره باندې بار بار ټینګار شوی ده چې چیرې چې هم د اسلام قانون یا د ته ورته مفاهیم اسلام یا ازادي یا د ته ورته مفاهیم نور ذکر کیږي نو ترڅنګ به ور سره نور قوانین یا بین المللی قوانین یا نړیوال تقاضاوي دا شیان به ور سره ذکر کیږي ځکه چې بیا وای تروریستان او بنسټپالي د شریعت مطابق تعبیري د نور ټکه به خامخا ور سره ذکر کوي البته په دې باندې ډېر ډېر ټینګار شوی چې د نورو قوانینو ټکی یا د بین المللي قوانینو ټکی یا د افغانستان د بین المللي مسولیتونو ټکی یا د نړیوالو تقاضاو ټکی دا بر سره خامخا لګوي چې به بنسټ پالي وي د خپل شریعت مطابق او د خپل فهم مطابق تعبیروي او تفسیروي د دې اساسي قانون او نورو قوانینو د حکمونو تطبیق دا د دولت وظیفه ده دا صحیح د استقلال دا خبره هم سمه ملي واکمني بیا مغه بیرته ملي حاکمیت شو ملي حاکمیت ملت به حاکم شریعت بدلته حاکم نه وي دین بدلته حاکم نه وي ځمکنۍ بشپړتیا د ځمکنۍ بشپړتیا خبره ګوري دلته بیا دلته پکې په ظاهري تور باندې خدا خبره دا خبره ډیره بده خبره نه ده چې ځمکنۍ بشپړتیا د یو چا تامین شي وطن دوستی معنا تنه په ظاهر اخستل کیږي خو په حقیقت کې دا د هغو حدودو او د هغو سرحدونو د منلو خبره ده چې کفار د مسلمانانو ترمنځ ټاکلي دي مسلمانانو سرحد خو لا اله الا الله ده هر ملک ملک ماست کې ملک خدای ما چیرته چې لا اله الا الله د الته مسلمانانو سرحد ورغځېدلی ده دغه سرحدونه چې څونه د اسلامي ملکونو ترمنځ را دغه مسلمانانو په خپل خوخه نه دي جوړ کړي نه د مسلمانانو په پیشنهاد باندې شوی دي دغه د فرانسویانو د انګریزانو د روسانو د ایتالویانو د هسپانویانو د امریکایانو د دوه په خوخه باندې تحمیل شوی دي ځکه خو ار یو د یو انګریز په نامه باندې یادېږي دا د افغانستان او پاکستان تر منځ باندې دا خط د کرخه د چا کرخه وای ډیورنډ کرخه ډیورنډ ته چې د کوم پښتانه یا کوم بلوچ نوم ده یا د کوم پنجابي یا د کوم چترالی یا د کوم بل مسلمان دی یو چا نوم ده یا انګريز نوم ده نو ځبکنې بشپړتیا هغه د حدودو باندې د اعتراف خبره او هغه خواته اشاره ده اساسي قانون د دې اساسي قانون کې چې څومره کفریات راغلي په دې کې چې څومره نارواوي راغلي د دې تطبیقول د دولت اساسي وظیفه ده په کار خدا و چې د شریعت تطبیق د دولت وظیفه وي په کار خدا و چې د لاست للو زمکو بیرته آزادول دا د دولت وظیفه وي په کار خدا و چې د دین ساتنه او د دینی مقدساتو ساتنه دغه نه دفاع کول دا د دولت وظیفه وي خو دوی د هغه اساسي قانون تطبیقول د دولت وظیفه بول چې د دیموکراسي په اساس جوړ شوی او د خلکو پر اراده ولاړ دی شپږمه ماده شپږم ماده تر شي شپږم ماده کې وایي چې دولت د انساني کرامت د ساتلو د بشري حقوقو د ملاتړ د دیموکراسي د تحقق د ملي وحدت د تأمین د ټولو قومونو قبایل ترمن د برابرۍ او د هواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی دو دولت په دغه دغه دغه کارونو شته دوی یاد کړ په دې مکلف دي د دغه کارونو په جمله کې یو څه شی دی د انساني کرامت د ساتلو په ظاهر باندې په دې موضوع کې څه داسې خطرناک خطر نه لیدل کیږي په سطحي نظر باندې خو په حقیقت کې دا د هغه مفهوم تصریح ده یا بیان دی چې د غرب نظریه په ولاړ شغه د هیومنزم نظریه ده هیومنزم په دې معنی باندې چې هیومن انسان ته وایي هغه د انسان من حیث انسان دا مقدس دی دا محترم دی او د دې لپاره چې د انسانانو ترمنځ تساوی راشي مساوات راشي یووالی راشي د تفاضل او د برتری او یو د بل نه د ځان غوره بللو د ټول عوامل او علتونه باید لمنځه ویل شي لمنځه لاړ شي او په هغه کې تر ټولو عمده علتونه چې دي یا علت چې د هغه دین دی نو باید هر څوک خپل دین نه تیر شي یوازې په خپل انسانیت باندې فخر وکړي په غیبه نه اعتزاز وکړي ځکه چې که مسلمان په خپل اسلام باندې ټینګ وي نو بیا یې اسلام د توای چې تاسو تر نورو غوره یاست يهودي ته بیا يهودیت وای ته تر نور غوري مسیحي ته بیا مسیحیت وای ته تر نور غوري هندو ته بیا هندویزم وای ته تر نور غوري بودایي ته بیا دغه سي بودایت ورته وای ته تر نور غوري نو د دوی ترمنځ اختلافات راځي د دې لپاره چې له دې ټولو اختلافاتو وتلی وای راځي په انساني کرامت باندې سره راټول انساني کرامت انساني کرامت معنا ده چې بس تم خایسته زم خایسته ځکه چې تم دوسترګي د امام دي د تا پزه کې دوسترګي د امام د تا خله کې مو غاښونه دي امام تم په خله باندې ډوډۍ خورې په غوګوې نه خورې زم په غوګو نه خورم په خله باندې خورم نو بنا چې تم محترم یې کریم یې مقدس یې محترم یې عزتمن یې خو زم یې ما د اسلام او د کفر خبره وې داسې خبره ده پرې دی بس ټول محترم یو منګه او دا اسلامي مفهوم نه دی انساني کرامت که په دې معنی باندې ان شاء الله تعالی انسان محترم پیدا کړی دی دغه انسان باید د الله د دغه محترم پیدا کولو شکریه دی هغه په عبادت باندې ادا کی نو دا بیا سم خبره ده خدا چې د دې قانون اساسي کې د مفاهیم ټول غربي مفاهیم دي او غربیانو جوړ کړي او د دې مفاهیم اصل او ریشه د دوی په فرهنګ او فکر او فلسفه کې پرتی دي نو موږ مجبور یو چې د دې تعریف هم د امغو بنسټونو بنیادونو د امغو مراجع په بنی... په اساس باندې وکړو چې هغه د دوی سره مطرح دي ځکه د موږ فرهنګ د موږ دین د خو د دوی ته نه د ارزښت ور دي نه مني د موږ د دین د لمنځه وړل لپاره خو دوی ټانګونه تیاری توپونه فوزونه وسایل دا ټول اڅ په کار چولې د موږ مکمل شریعت شریعت د تنفيذ نه د تطبیق نه دی لري کړی دی مخې نیولې ده او دغه په ځای باندې غربي قوانين راوړي دي همدارنګه د بشري حقوقو د ملاتړ د بشري حقوقو ملاتړ د دولت وظیفه ده وظیفه ده تاسو راځي د بشري حقوقو په ملاتړ کې فقط یوې ماده ته د تاسو پام ورواړوم د نور بیا ورسته په بل وخت کې بیا ځای ځای د دې د تفصيلات بوای تاسو راځي یوازې اتلسمه ماده ته د بشري حقوقو اتلسمه ماده زه تاسو په خدمت کې دلته عرض کوم چې یو ډیر مهمه موضوع کې یاد شوې ده اتلسمه ماده په اتلسمه ماده کې وایي چې هر انسان د فکر او د دین د انتخاب د ازادۍ له حق نه برخمن دی په قانون اساسي کې نه د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په اتل سم ماده کې تاسو سره نشته تاسو مخ چې کوم نسخه پرته ده هغه د قانون اساسي نسخه ده ګوري د قانون اساسي شپږمه ماده وایي چې دولت په څه شي باندې مکلف دی د بشر د حقوقو په ملاتړ باندې اوس موږ د بشر د حقوقو اعلامیه راخسته ده دا د بشر د حقوقو نړیوال میثاق دی د دې په اتلسمه ماده کې وایي چې هر انسان د فکر د ازادۍ او د دین د انتخاب له حق نه برخوردار دی ګوري په دین باندې پاتې کېدل حق نه یادې د دین د انتخاب حق یعنی اوس دغه قانون اساسي چې د تاسو په مخ کې پروت دی او په افغانستان کې اوس نافذ دی دا دغه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه بل کوم استثناء مني د استثناء ذکر خالته نشته بکی کنه دا خو نه پکې وایي چې د بشر د حقوقو د اعلامیې هغه برخې موږ ته د ملاتړ او د تایید وړ دي یا د منلو وړ دي چې له اسلام سره پکې ټکر نه لري استثناء خو نشته پکې چې استثناء نشته د نو دا بلا استثناء ټول على الاطلاق مني چې على الاطلاق مني نو په دې کې هر انسان ته د دین د انتخاب حق دی که یو مسلمان راپورته کیږي وای زه د ځان لپاره يهودیت انتخابوم زه عیسایت انتخابوم زه هندویزم انتخابوم نو دا قانون اساسي دته حق ورکی باید کې ورنه کی ورته ورکی به ورته د دې د حق نه ملاتړ کوي ځکه په قانون اساسي کې دراغلي چې د بشر د حقوقو اعلامیه نه به ملاتړ کوي په شپږم او اومه ماده دواړه کې دا خبره راغلې ده او دلته د بشر د حقوق اعلامیه یو شاته د مرتد کېدلو علني حق ورکوي ورته د دین د انتخاب حق ورکوي ورته چې کم دین دی غواړي هغه به انتخابوي دا حق وي دې ته هم شامل دی چې د خپل د دین تبلیغ دی وکړي یو څوک د خپل عقیده د ازادۍ اظهار دی وکړي او د خپل عقیده د خلکو ته رسولو لپاره دی له جمعي وسایلو نه کار واخیستل شي د خپل د خپل شاعر او اقامه دی وکول شي لغونه د محافظت وکول شي په سری شکل باندې وي او که په علني شکل باندې وي په پټ شکل باندې وي که په ښکارا شکل باندې وي په انفرادي شکل باندې وي او که په اجتماعي شکل باندې وي دا د بشر د حقوق د نړیوال اعلامیې د 13 ماده متن دی د دې متن په بنا باندې اوس په افغانستان کې هر څوک د کافر کېدلو قانوني حق لري د عیسائی کېدلو يهودي کېدلو کمونیست کېدلو د بل هر دین د انتخابولو ځکه چې دغه نړیواله اعلامیه دته د دین د انتخاب حق ورکي او بیا دغه نړیواله اعلامیه د خپلم دغه ټولو مواد سره د افغانستان د قانون اساسي برخه ده او غي على الاطلاق مني هیڅ استثناء پکې نه یادوي راځي تاسو ومه ماده بلکې تر دې وروسته بیا د دیموکراسي خبره د دیموکراسي باره کې موږ تاسو کافي تفصيلات مخکې ذکر کړی دي د دې خبره نور روزګار شوی چې دیموکراسي یو کفري دین دی د د الله د دین سره په ټکر کې ده د انسان لخوا نه د انسان لپاره د انسانانو په لاس باندې نظام جوړي چلایي په اومه ماده کې دی وایي د قانون اساسي وایي دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان لاغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې رعایت کوي راشه کتو دیږي د دغه نړیوال اعلامیه چې هر چاته د کافر کېدلو حق ورکړي دا قانون اساسي څه کوي ملاتړ کوي قانون اساسي وایي چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین دول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له غو سره تړاو لري د ګوري مخکې ماته ست په 15 شیانو کې ویل کنه چې دوی به څه شي چې باندې ډیر ترکیز کوي بین المللي قوانين بین المللي قوانین بین المللي قوانین چې بین المللي قوانین نه منې نو د ژوند حق نه لري دلته هم په صراحت باندې وایي چې د بین المللي قوانینو د بین ملګرو ملتو د منشور او د نور معاهدو چې افغانستان په هغه کې عضویت لري او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې رعایت کوي دولت به د دې رعایت کوي اوس تاسو ووایه چې د دولت یو وظیفه دا شو کنه شو چې خلکو ته دی د ارتداد حق تضمین کی د دې قانون اساسي په بنیاد چې کوم دولت جوړ شوی هغه دولت خپل وظیفه دا غني کنه چې خلکو ته د ارتداد حق تضمین کې نه یوازې دا چې ور دي کې بلکې رعایت دي کې تضمین دي کې دغه تر شاده ودرېږي خو همدغه وجه وه چې کله پنشری عبدالرحمن مرتد شو کافر شو نصرانیت ومنه هیڅ چا ورته هیڅ ونه شو ویلی ځکه چې قانون اساسي ورته حق ورکړ قانون اساسي وایي د بشر حقوق نړیواله اعلامیه منم دې رعایت کوم دا وایي ته د خپل دین لپاره خپل ځان لپاره د دین انتخاب حق لري هغه وایي ما د خپل دین ځان ته دین انتخاب کړی دی ما د خپل حق نه استفاده کړې د خپل بشري حق نه استفاده کړې په دې کې د تاسو سره سره څه کار ده نو ځکه خو په عزت او ابرو باندې ایتالیا ته ورساو واتیکان استقبال وکاو دولت د هر راز تروریستي اعمالو ګوري د تروریستي اعمالو په اړه باندې نور دا ټکی واضح شوی دی په بین المللي فکری ادبیاتو کې چې تروریزم نن سبا چی څه ویل کیږي جهاد تروریست چاته ویل کیږي مجاهد ځکه د امریکا اعمالو ته د يهودو اعمالو ته د هندوانو اعمالو ته د نورو کفارو جرایم ته چې د مسلمانانو په خلاف کوي هغه ته دوی تروریزم نه وایي دوی یوازې جهاد او مجاهدین ته تروریست او تروریزم وایي نو دولت هم د امدغه تعریف په بنا چې امریکا لري او نور غرب لري او ملل متحد لري چې مجاهد ته تروریست وایي د خپل ازادۍ غټونکو ته تروریست وای له خپل دین نه دفاع کوونکو ته تروریست وای په دین باندې ټینګ پاتې کېدونکو ته تروریست وای د کفر د شر نه ځان خلاصولو لپاره جدوجهد کوونکو ته تروریست وای نو د امدې تعبیر او تفسیر او د امدې تعریف په بنا باندې موږ د نتیجې ته رسیدو چې دوی تروریزم څه ته وای جهاد او تروریست چاته وای مجاهد نو دولت به بیا څه وظیفه لري د هر راز تروریستي اعمالو د مخدره موادو د کرلو او د قاچاق او د مسکراتو د تولید او استعمال مخنیوي کوي نو معنا دا چې دولت به د څه شي مخنیوي کوي د جهاد مخنیوي کوي د نور شیانو به کوي خو جهاد مخنیوي وکړي اوس تاسو راشي وګورئ چې په افغانستان کې په افغانستان کې په زندانونو کې چې کم خلک پراته دي ډیر یې په دې نیول شوی دي چې شراب را وارد کړي وو او که ډیر په دې نیول شوی دي چې جهاد یې کړی ها ډیر په دې باندې نیول شوی چې د اډه د زنا لپاره اډه جوړه کړې و او که ډیر په دې باندې نیول شوی دي چې د ناتو او د امریکانو ټانګونو ته بمونه پځای کول یا د امریکانو په خلاف جنگ کړی یا په جنگ کې نیول شوی یا د خپل وطن نه دفاع کوله عملا موږ تاسو وینو چې دا اوس د افغانستان په زندانونو کې تر ټولو ډیر خلک چې پراته دي غزوانان دي او په دې ځوانانو کې به تر ټولو ډیر خلک هغه خلک دي چې د دین په ګناه باندې نیول شي د جهاد په ګناه باندې نیول شي ځکه چې دوی د تروریزم یعنی د جهاد مخنیوي د دولت وظیفه بولي دا قانون اساسي په ومه ماده کې د جهاد مخنیوي